ګړې معنی کوي ابن کثیر ټول صحیح دي نشته دې شلې دل دا الله دې اوریدون کې عالم الله دوست دې دا کسان چې مان یتولهم بالنصر چوباسی دوی لرا د تیارون رنا تا او خلقه چې کفر کړي دوستانان د دوی سرکشان دي او باسی دوی لرا د نور نه تیارو تا نور سو قران قران نو باسی تیارو تا کوي پوشه سرکش دی نور قران او باسی دوی لرا د نور نه تیارو تا قران نه تیارو ته بیایي دوی دی دوزخیان دوی دی دوی بای پاگی که همیشه اس اولیاء اللہ دوست دی دو مومنانو دا اولیاء اللہ نمونی ولی الرحمن ابراهیم علیہ السلام نګولی تا کستا چې جګړه کړې و ابراهيم عليه السلام سره په بار درب دا انا تا الله الملک چې ورکړو دلر الله بادشاہي هغه نمرود بن کنعان هغه بدبخت وګړه چې الله ولا بادشاہي ورکړو نو دشمنی شروع کړو کله چې ابراهيم عليه السلام رب زما ذات دې چې ژوندۍ کول کوي او مړ کول کوي نو نمرود زوم ژوندۍ کول کوم مړ کول کوم نو ابراهيم عليه السلام یقینا الله راتل کین ور سره د مشرق نه ابراهيم عليه السلام وی زماره بغزاد دې زماره بغزاد دې چې ژوند کول کوي عمر کول کوي نش نشته کوي او اشته نش کوي نو نمرود دا خو زوم کول شم دو کسان یو به مرکم بل به پریدم نو ابراهيم عليه السلام یې عجیب کمکل سره واسطه شو اوس وګوره دته و جون دې ته وای چې یو مړ کا بل جون دې کا جون خو دې ته وای چې نش نشته کا نش نشته کا نو دې بدبخ اوس دو عقلی خبره باندې نه کوي نو کله چې مناظر مناظره کې یو دلیل پری دی او بل دلیل پسې زی وای معلومیږي چې مخکنه دلیل کمزورې دی د ابراهيم عليه السلام مخکنه دلیل خو زورور دی خو قوي دی بل دلیل پسې ولې لاړ نه نه کله کله داسي وي چې دلیل کمزورې وي نو بل دلیل پسې زی او کله کله مناظر خپل مخاطب ته ګوري نو مخاطب کې عقل نشته د عقلي خبره باندې نه پويږي نه هو ته لوړ خي هغه محسوس شی وته خي پدې نه پويږي نه پدې خو پويږي کنه غویا نو ابراهيم عليه السلام پوښو چې د خو ډېر زیات بلید ډېر خر دی په دې نه پوهیږي چې مرګ څه ته وایي ژوند څه ته وایي یو زمړو ما بل پرېدم دې ته دې ژوند کول وایي ابراهيم عليه السلام محسوس دلیل پیش کړو زمارو رب نور د مشرق نه راوچتای او په مغرب کې ډوبای نه تیرا بار کا نو دا دی وجنا اباج مفسرین ذکر کوي د فرعون نوم ذکر شوی د قران کې لیکن د نمرود نه ذکر شوی دا ولی خرو کنه اری د بد دماغ کمکل چې د خدای خوښ نه وي بشوي د کړه عقل نو بادشاہ وزیر ته وی رب العزت چې رزق ورکړي انسان لا کوم سوزونه ورکړي نعمتونه ورکړي نو ټول کې بهتر شی کوم یو دی وی عقل عقل ډیر خشه دی چې سړی خپل وخت پاس کوي که زنین هم پاس کولی شي چې عقلی وی چې که عقل نه بیا وی مال ولا خره ځکه پرده راشي سیکرټری کار کوي او وزیر نه کوي نه مالدار دی نو زبل څوک پرده پیاچول شي وی که یو سره داس وی چې نه عقل یو نه مال وی بیا وی دا تندر ولا خره چې ویش روزه بنه راځي چې مړی شي او چې کلی ته خلا شي نه چې مال شته او نه پکې عقل شته اته شي دی نمرود عقل پکې نشته نو ابراهيم عليه السلام بل دلیل پیش کړو نو ابراهيم عليه السلام یقینا الله راتل کوي په نور سره د مشرق نه نو راتل لوکا په سره د مغرب نه نه حیران چې هغه کس چې کفر کړو والله لا يهدي القوم الظالمين او الله دلیل نه کوي قوم ظالمانو ته ظالم ته چری الله دلیل نه کوي څنګه با آباد کې دې کلی له الله پس د خرابې دو دې کلی نه ان یعمرها بعد خرابها څنګه با آباد بکې دې کلی له الله پس د خرابې دو دې کلی نه کیفیت به څنګه یي که انسانانو چې پیدا کیږي کیفیت به څنګه وي نو مړ کړه دل الله سل کاله نو بیا پورته کړه دل الله مرګي تیرا اوست نو وی الله سره وخت تیر کړه نو وی عزیز السلام تیر کړه مې د ورځ یا روز نه ده پورا نو وی الله بلکې تا تیر کړی سل کاله الله و سل کاله تیر کړی دی عزیر علی السلام روز نه روز یا روز نه پورا دروغ وای نه نه پویږي په ځان نو چې په ځان نه پویږي نو پتا څه پویږي په ځان نه پویږي نو پتا څه پویږي ا دې وینا هغه ونی د پاس مرغې ناز ته یې کړه نو دې پویږي چې دا نر ده کما ده نو تا چې دا ماده بوتلې ده په دې هم پوه شو کنه هر څه ولید اوی برج پویږي ونه د پاس پویږي چې نر ده کما ده نو تا ځان سره دا ماده بوتلې و د جامو د نوم ولید شابهي عقل در کې نشته سړیا پویږي نه ته عزیر علیہ السلام هغه فرمای لبستو یومن او باز یوم تر کړه مې د ورځ یا روز نه را پورا الله وې سل کاه تر کړه نه پويږي وې په ځان نه پويږي نو پتا به زه پوشي او مړی اوري کنه اوري نو عزیر الاسلام تللی دی او بیا راغلی دی سل کال حالاتو نه خبر شوی نو لبست یوما او بعض یوم بل لبست مئات عام زمون جندي نه اوري د مړیو موري شابه سی وای فانظر الى طعامک وګوره خپل خوراک تاس کاک تا لم یتسنا ندی راغلی په کالونه تب وای یړو کال پر راغلی راغلی خو دی هیڅ نه دی خراب شي ډوړی او بو خاص صحیح فرج کې کې خودل شوی دی وانظر الى حمارک وګور خپل خر دا او بغرزو دلاله تعالی نه خا د پاره خلقو وګور اډو ګدا څنګه پورته کوي لاله بیا غوستو پاره باندې غوخه هډو کې ودرېدو غوخه په واغوستل شو خر ژوندې شو عزیر الاسلام ژوندې شو نو پس کله سرګن شو دته نو وی خپویګم یقینا الله دې پار زبانه قدرت لرون کې بل ولی الرحمن کله جو ابراهيم عليه السلام الله ارینی کیف تحیی الموتى او خو ما تا څنګه ته ژوندې کوي مړو لاره نو وی الله آیا تا یقین نه کړي نو یقین خو کړي نه نه نه د خلاف اولاد مقرب تعبیر په صحیح سره کوي کیف تحیل موتا نو وی الله آیا تا یقین نه کړي نو وی ابراهیم علی السلام بلا بشکا یقین میکړي یقین می دی الله لیکن دې لپاره چې مطمئن شي زړه زما چې په سترګو وینم الله کیفیت شونی دا کې موت کې بوت مانند دې دا ترا دې دا و یوسف را شونی دا یو اوریدل یو بل لیدل وی اوریدل د لیدو کله برابر کې دي شي ته می ولې دی او یوسف می اوریدل دي دوړ خو یو شان کې دي شي په لری کولو د شک سره د ابراهيم عليه السلام نه ابراهيم شک نه کړو نو موږ به ولې شک کوو مطلب دا حدیث دا نو وی الله ونسا څلور د مارغانو نه څلور مارغان ونسا فسرون الیک چرګ طاووس کارغو کونتره مفسرین ذکر کوي والله عالم سلور مارغانو نسا فسرهن الیک سرهن سرهن نا مختک ځان ځان څخه نو چرنی چرنی کا زره زره کا ا مختک نو زره زره کا دوړ معنی ما وکړي دغه ځی وچو وګوره وای دی وای مړی نه اوري ا د ابراهيم عليه السلام مرغان واورید وای ځکه نه تا خپل نکر اپازو کنه आवाज وکا پښوی قبرستان ته आवाज وکا ان نکه باندې منډو وا وسړی معجزه او په غیر معجزه باندې ته نه پويږي سبا وای چې نبی عليه السلام بر خاطر زوم کې جمع نو بدبخت هغه معجزه د ابراهيم عليه السلام ده ته په دې نه پويږي د ابراهيم عليه السلام مارغان واوري د دوی ومړي نه اوري بیا ته ابراهيم عليه السلام مارغان هم منډه کړی دا نو ته خپل نیکور نیکور تر نیکری خخ کړی قبر کې منډه پیو وکنه ثم دعو النایاتین کسایا بیا راو بل اغی لرا بشی تاسغ پو منده پوشا یقینا الله زرور حکمت والا دا اولیاء الرحمن امثله ختم شو اوس مثالونه یو مثال اولو منفق فی سبیله تعالی مال خرج کړی دی د سنتو مطابق د الله د رضا لپاره نو مثال څنګه دی مثال دا کسانو چې خرج کوي خپل مالونه په لار د الله کې کما صالح حبتین لکه مثال د یوې دانی چې راخې جې و چلې پار چلې کې وسل دانی او الله ډېرې چاله را چې خو خو د الله او الله دې فراخي کون کې عالم یو دانه زم کې ته ونستو او و چلې شوې هر چلې کې سل دانی کدا الله خو خو نه دې نه ډبل یعنی یو دانه وسوا وسوا د الله خو خوینو د دین ډبال سوال لسوا کد الله خو خوی د دین ډبال اتی سوا نو که یو می خلا کول د الله په دین کې یو روپا یو زره نو و زره دی و زره نه سوال زره کې دی چې اتی زره نو چې اتی نی نو سوال لس ودی نو سوال لس نی نو دا و زره خو دی دی کنه هغه کې خو شک نشته والله واسن علیم الله دې فراخي کون کې عالم هغه کسان چې خرج کې خپل مالونه په لار د الله کې بیا دوی نور پسې کوي دا شی چې خرج کړو اسبادن او بدر دې اسبادن نه کوي چلکا پر ما چې د بابا خیرات کړو ډک شوی وي اثباتن نه کوي بدر دي نه کوي نو دوی د پاره چې د دوی رب زغه او نه به یرا په دوی نه به دوی غم جان خبره خا او بخنه به تر دا دا صدقینا چې ورپسې کوي دا غي بدر ردي الله دې بے پروا بردبار دا فائدہ وشوا روز ما مقرر کو تخصیص مکو دریم کوم سلویختی کوم کلیز کوم اوری جمیش پکوم ازبادن مکو بدر دی مکو د الله په دین کې ورکا نستا پیسې بنا خرابېږي مهربان مونږ دا وایو دا نه چې خیرات انکار کړي اوس که بے ځای خرج کې او ایمان والو مبربادو یا خپل خیراتونه پشبادونو په بدرو دو پشان دا کاسو چې خرج کړه خرج کوي خپل مال د پاره د کلاوي د خلقو او ایمان نراړي په الله پر ورځ د آخرت مثال دا لکه مثال د خوې غړي پاغه به لګه خارا نو ورسیږي هغه ته د شیبو باران بس پری دی هغه لرا چا پوچا بې ځای مال دا نتیجه شو مال خرج کړو خیرات یو کړو او می خیلال کړو دوم دامو درې ورځې پښوی او لوړې وی تنبوګانو کټی جمع شو پاغي خورو او غریبان به شاړه او دوم دا مې ډیر زیاتو لیکن انجام یې څه شو باران وریدو خو یې ګټه ده لګي خارې دی پی باران راغی خارې ووري ګټه پاتې شو اچا پوچا مال موزی خور د غازی غازیان را لاغي وخوړو دته سملاو شو هیڅ نه ځا عجیب کارو شو ځان دې برباد کړه او دې ستړې واستومان دې په بړو غړو او ریوی ډېر زیات ستړې شي اچ ټول لاړ اسوک وای پکې غړي ډېر چولو اسوک وای غوخه نه وي ابل وای سړې ریږي وي بل وای ویخ دیوځي چې کولې نشنه سلې کولا اری زه ځان جا بوجو زه برابر شوي پښوی ملتان کې خزه ناروای کو او پیسې ټولې کړي جمعه جوړ کړو چې جماعت جوړ کړ علما فتوار کړ په دې جماعت کې مز نه کیږي هغه وی دغه مې هم دغه شو او دا دغه شي الله کاځي هندو استره خدای ناراضه ازي ځان دې استره کړه هیڅ فائدہ نشته خیرات ثواب وشو نو خیرات خو بوړو هغه باران راغی ومثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا کسانو او چې مال صحیح خرج کړي بل مثال او مثال دا کسانو چې خرج کړي خپل مالونه د پاره د طلب کولو د رضا د الله وتثبیتا من انفسهم از پاره کله کوي د خپل نفسونو لګ مثال د باغ چې وی پوچت ډیرای اصابها وابلون ورسیږي ایتا د شیبو باران نراتلل کې خپل می و سره دوچان کون رسیږي ایتا د شیبو باران نو کافی دا لره پرخه او الله پاشي چې تاسو کوي لیدونکې مال خرج کړو صحیح مثال دا چې چې یو سړي عظیم شان باغ دی او چا ته ډېرې باندې باران وریږي نو میوه دوچن دوچن راړي او که باران نوي نو پر خوم کافی ده د نشو نما د باغ د پاره مطلب دا که یو روپۍ لګولې که د الله خوښ وي نو اتیس سو کې قبول کی اتیس سو نه وي نو سوار له سو خو دی نو که سوار له سو نه دی نو دا و سو خو دی کنه خو بلا شک دی او خو دی دی فتلن دارنگی تعالی الله د قران علم هم درکړي او معلوم درکړي نو د قران خدمت هم کو معلوم لګو او کمال نشته نو تش دا فرق هم ته نه جوړیږي چې قران دې ذکر بیانو کی دا خو کو غره مال نشه لګول ځکه چې شته دی نه نو د قران اشاعت خو کو د قران خدمت خو کو نو نه ته باران شوی او نه پرخه شوی خدا خو چې تا نه څه شي جوړ شو اری نه باران کیږي او نه پرخه کیږي یو کار خو کو والله بما تعملون بصیر والله پاشي چې تاسو کوي لیدونکو دی اوس بل مثال چې هغه بې ځای مال خرج کړي ایا خو خی یو تن استاسو ان تکون له جنتون چې شي هغه لره باغ من نخیل و عناب د کجور او د انګورو روان به لاندې دا نهرونه اغلر به پاره کې هر قسمه وي یو سره چې د جون ټول پونجي په یو باغ لګولې او خسته باغ جوړ کړي انهار پکې دي هر قسم میوه پکې دي کجوري پکې دي انګوران پکې دي هر څه شته خدای په خپل بډا دی او دته واړه واړه ماشومان دي او باغ ډیر خسته دی ناس به ور راشي باد راشي پاغي ګوري ار سه وسوځي داس باغ د چا خوخي د چا نه خوخه په خپل بډا د تعمیر نشو کوله واړه ماشومان دي هغه تعمیر نشو کوله ټول زندګۍ کې څه ګټلو پاغه باغ ولګو او آخر کې آرام وخو ارزه وسوځیدو دا چې باغ د چا خوخي دی چا نه نه الله وای مثال هغه سره چې باغ ولګو خیرات کړي خو بس باد راغله پاګه کې ورو ارسه وسوزولا مهربان ولی ځان لدی ګندا کړه فاترکات دارنګي بیان الله تعالی څنګه خامخا تاسو فکر وکړئ او ایمان والو اوس ترغیب انفاق طیب ته مال خرج کې نو بهتر مال د الله په دین کې لګو او ایمان والو خرج وکړئ د پاک زوزونو نه چې تاسو ګټلې او دا شینا چې موږ وستلې تاسو له د زمکینه ولا تیمم الخبيث او قسم کوئی د معمولی چې دا نه تاسو خرج کوئ خبيث دلته مقابل د کثیر قسم کوئی د خبيث چې داغه نه خرج کوئی چوانه ور کوي ولستم بیا خزیه او نه تاسو هغه سن کې هغه مگر دا چې تاسو پټي کوي خپل سترګې پاره کې سترګې پټي کوي پاره کې کتال چوانه درکې نه اخلي نه کډیر مجبوری نه سترګې پټای نو ولی دا الله په دین کې داسې لګای ته خډیر ورکه د الله په دین کې وعلمو ان الله غنی حمید پوشی الله دې به پروا ستایل شي اوس دغه د وسوسې د شیطان شیطان وای کمال دی ولګو نو سبا خوري الشیطانو یعدکم الفقر عربی معنا په اعتبار د ماخذ بدلی دا مخکنی یعدکم د وعید نه دی او ورپسې یعدکم د وعده نه دی اوس معنی دا شیطان یری تاسو لره د تنگسیانا او امر کوي تاسو ته په بهای سره شیطان یری تاسو لره د تنگسیانا ویامرکم بالفحشاء امر کوي تاسو ته په بهای سره د بهای لار درته کوي بهای څه په دین کې لګولو نه منې کوي حکمت انفاق فی سبیل الله دلته انفاق کې لګیدل یو تل حکمت ما یشاء ورکی پوا د دین چاله را چې خو غوی د الله یو تل حکمت ما یشاء ورکی حکمت یې خرج کول په دین د الله کې چاله را چې خو غوی د الله هغه څوک چې ورکړي شي حکمت نو یقینا ورکړي شو د تا خیر ډیر پناخلی مگر عقل مانو ومال فقتم من نفقتین اغا چې تاسو خرج وکړو زره خرجینا او نظرتم من نظرین یا پروالی وکړو پروالی په حکم د الله نظر وکړو څه نظر یعنی ایفا وکړو په حکم د الله نو الله پویږي باغ او نه به د پاس ظالمانو څوک مددگار ان تبدو صدقات کتا سو اخکار کړه فرضی خیراتونه اندام خره کپړ کړه او ور کړه دا غریبانو لاره نو دا دې بهتر تاسو لاره پټ پټ غریبانو لاره چې سم لاس باندې ورکې چاړو لته خبر نشي لری بکی د تاسو نه من سیئاتکم مصائب د دنیا الله بدن مصائب لري کی یا ګناونه والله بما تعملون خبير او الله پاجي چې تاسو کوی د خبردار ليس عليك هداهم نشته پتا باندې توفيق دوی لیکن الله توفيق ورکړي چاره چې خو خو دا الله اج تاسو خرج کوی سره مال نه فائدې ځان لاره وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او خرج مو کوئی مگر د په طلب کولو درځه د الله اج خرج کوئی زن مال نه نو پوره ور کړی چې تاسو ته په تاسو به ظلمونه کړی شي مصرف خرج کوئی خو چا باندې بلا کوئی خرج کوئی خو مصرف به زو کی نو مصرف به استادای چې ته ورکه چې پودر واهلی ورکه چې سینما ورشي ورکه چې پیسې تماچه واهلی سره مړکی وسره مصرف په جنا للفقراء الذين عسروا في سبيل الله د پارا د غریبانو آکسانو چې بنکړی شوی دی په لار د الله کې تان نه لري د طلوع پزمکه کې واخ ورته نه ملاويږي ګمان کوي پاغي باندې نه پوا چې دوی دی مالدار من التعفف د وجه د نه کولو د سوال نه ناپو سره خیال دا کې چې دی مالدار دی ځکه سوال نه کوي تعریفهم بسمام ته پیجنی دوی لاره د دوی په نخو په نخو پته لګي لا یسالون الناس الافا نغواړي د خلقنا په وازو خلا خلنه د وازه کړي پاغي خرج کو نغواړي د خلقنا په واز خلا وا الحافا واز خلا خلای واز شي راکا راکا راکا بس خلا واز شي دا چې واز شونه بیان باندې بیان باندې لا سلون الناس لافا طالبان له چا غوي راوستو نو دې دغه دغه د سوق غو دی یو پکې ګوتی والی په خله کې ناغوی دو دی نبل ورګه زه ګورم نبل پکې ګوتی والی ناخر هغه خله واز پاز شو بیا نه بندوله چې خله واز شي نه بیا نه بندي دا طالبان غوي ایماندار را کوي د خدای کور جوړیږي را کوي د خدای کور جوړیږي را کوي د خدای دا خله واز شوی دا, دا اوس په خوب کې مده یو دا وایي چې خوب کې مې را کوي خدای کور جوړيږي را کوي خدای کور جوړيږي دا هغه خلقو چې د قران نه منې کو نو خدای داسې ذلیل کړی خدای واځه کړی دا چې ډاټسن کې وګورن ورپسې دي نو خلک تو ګورن ورپسې دي ولکه دا چې کول نشي ادا پکې حاجان غره پکې داسې اورول وګرځي پکې تبوای لګ دی جوړ کړي سړی په سوال جمعه جوړي استاب سهالي نه غواړي د خلکو نه په وازو خلا دا ګمبت څه پسې جوړه ته اری دا ګمبت جوړه مناری جوړه پاس پیششی لګې نو دا سوال دې د پر راغله کنه بس ایماندارو جوړیږي ایماندارو جوړیږي نصف لی و نصف الله دا جنازي د ته نیمه تنخواه بګي نسب لی و نسب لک داج خو لوازه کړی دا ماشومان ورپسې کړی دا چې دیاړي لګیدلې دا جمعه نه جوړیږي ایماندارو کارخانه جوړیږي اری کارخانه جوړیږي په ډیرو خلکو دیاړي پکې ولګیدل اری دا ستین دی دا څه به معنی ده لا یسالون الناس الافا نغواړي د خلقونه په وازو خلا خمنګ وا جوړ کزا حوري اخر کې ان شاء الله درس مونږ کو خلقو ویلي دي مونږ ته خمنګ وجدا لا دوی جوړي او رضای تیار کین ان شاء الله بیا وګوري کدا درس مونږ پګیونه کړو وما تنفقوا من خيرنا دا چې منې کړو هغه سره به تکړه اوري خو چې ورګه وای دی لا جوړ کې مکمل کی وما تنفقوا من خيرين اغا چې تاسو خرج کوی زنما الله نو الله دې په باندې پویدون کې آ کسان چې خرج کوي خپل مالونه د شپې د ورځې سرهم والانیا پټ واخکارا نو دوی لپاره اجر د دوی د رب څخه نه به یرا په دوی باندې نه به دوی غم جانو الذين ياكلون الربا اوس تعذير ورکي بخلا وتا وبخيلانو تاسو شوم توب وکړو حرام خورلو باندې شروع شوي په حرام شروع شوي نو د حرام کیو قسم راواغسته چاغه تریبا ویل شي یو قسم الذين ياكلون الربا هغه کسان چې هغه خوري سود سود خوري غاڼه خوري سود خوري لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان هغه کسان چې هغه خوري سود لا يقومون دوی با نه پاسي د قبرونو نه مگر پشان ته د پاتې دو دا کس چې پریشان کړی د لرا پیریانو درسیدونه تب وای چې پیران کې ناس دی وي یعنی کلام حمل داغي په ځان باندې یا حقیقتا سود خور کله چې قبر نه را پاسي نه دی به مسترب او پریشان به لیوانه دی بلی ونه شي دا پدې چې یقینا وی دوی انما البيع مثل الربا یقینا تجارت لکه د سود دی تجارت لکه د سود دی عبارت کې قلب لکه سود لکه د تجارت تجارت کې ګټه ده روپۍ دوا نو سود کې روپۍ دوا وی تجارت کې ګټه ده نو سود کې ګټه ده نه وي وحل الله البيع حال دا دې چلال کړی د الله تجارت تجارت الله حلال کړی زیدین براړي د ټوپۍ براړي کې دې شي دکان ټول ختم شي کې دې شي او غاب څوکران شي الته تاوان خطر ده او تا زر دی ورکړي او بیا پنځه پاسه پیاخلی نو دا استا زر په زر دی نو دا حرام حلال کړی د الله تجارت حرام کړی د الله سود پس او څوک چې راشد ته نصیحت نصیحت راغی د د درب د طرفه نو دې منی شو توبه مې دې بیان کوم پس دلر دا چې مخکې کړو فیصله د د الله ته یا بنی سی یا بول سزا ور کوي مخکې چکم کړو او که څوک واپس شو مسله واورید بیا کوي نو دوی دی دوزخیان دوی بای پای کې همیشه نو شپه شپه کې خو په دې کرور پدې کېږي چې شپې ستاله بنګ مونږ وو پښوی د ورځې وای نه کرور پدې کېږي شپې نو شپې خدا غینو پښوی چې شپې خلق ورشي چې ماتي کی نو په دا کرور پدې کېږي چې د نه غیر را باري کی و بدبخت ورځې نه کېږي شپې کېږي وای الله وای ختمي ا دی وای زیاتیږي نو الله خو رښتیا وای دی دروغ وای یمحق الله الربا ختمی الله مال سود او زیاتی خیراتونه الله مننا کوي کل کفار نسیم هر غټ کافر گناهګار سره کفار سود چالال وای کفار غټ کافر دی عاصم نه دی عاصم ډېر لوی ګناګار دی یقینا کسان چې مان راړو عمل وکړو مطابق د سنت قائم کړو مزو ورکې زکات دوی د پاره اجر د دوی رب څنګه نه به یرا په دوی نه به دوی غم جانو ایمان والو و یریږي د الله نه په جګړه د الله د الله پیغمبر سره حدیث کې راځي کله سودخور د قبر را پاسي نو دته بوویل شي خذ سلاک ونسا خپل وسله خپل وسله واخله ماشين ونسا ځکه استا د الله او د الله پیغمبر سره دښمنی ده دځي بکې تکنه خذ سلاک کونه کړ تاسو دا کار نو تیار شي په جګړه د الله د الله پیغمبر سره او که توبه وستا نو تاسو لري دي سرونه تاسو د مال ظلم مکوې په تاسو به ظلمونه کړی شي ظلم مکوې په تاسو به ظلمونه کړی شي ا کوي هغه تنگ داس نو مهلت ورکول دي تر اسانتیا قران کریم کې رب العزت حرمت ذکر کوي دی ریبا سود ده حرام سود سی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عذاب بالذاب والفزا بالفزا سرو پسرو اسپین زار په اسپینو زارو نو بل طرف ته تولا سره لاس پلاس برابر برابر جایز خو یو طرف ته یو تولا ده او بل طرف ته یو ماشه یو تولا ده نو دا تولا د تولا برابر شو ماشه د چا په عوض کې شو دې ته سود وای اسپین زر دی دو تولی نالته دو تولی لاس پلاس لیکن یو طرف ته دو تولی دی او بل طرف ته شهر شاید پاس دو تولی دی نو دا شعر شاید د چا په عوض کې شو دې ته سود وای من غنم دی او من غنم اخلي لاس پلاس خو یو طرف ته من او بل طرف ته سیر د پاسه من دی نو دا سیر د چا په عوض کې شو دې ته سود وای غنم کیوم دا طریقه پکار وی چې غنم د چا ضرورت وي نه قرض دی واخلي دا نه چې بیا وروسته دغه کې ورکوم غوبل کوم ورکوم قرض واخله یا په پیسو واخله دې ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سود ویلې یو طرف ته 100 روپۍ دي نو بل طرف ته هم 100 روپۍ دي نو واخله لیکن یو طرف ته 100 دي او بل طرف ته 15 د پاس 100 دي دا 15 د څه عوض کې شوی دې ځنه وړي سل روپۍ او تازه نوې نوټونه اخلي نو دلته هغه دا هغه سل لوټونه ورکي او دې دیرش د پاس سل ورکي نو دا سل په ځای د سل کې شوي دا دیرش د چا په عوض کې دی ورکړي تازه لوټونه په عوض کې دی ورکړي کنه دا سود نه دی بیا پاغه ګلونه په ولګي او بیا خرڅيږي اوری دا سود ده کنه ده سود اوری او کته وای زه د خپل ګل برابروم هر قیمت جوړوم تا چې چان اغسته تا دیر شپه ولی زیاتی ورکړي تا چې چان اغسته دیر شپه زیاتی ولی ورکړي شل روپۍ زیات ورکړي پنځه ولی زیات ورکړي دی زیادت ورکول اغستل دې ته سود وای دې ته سود وای زیادت ته سود ویل شي ربا زیادت وینا کال د پاره بندوم درې کال د پاره بندوم روپۍ د د محفوظ دي دا غي وز کې روپۍ ملاويږي خو نوم تاکي خود چې دا منافع ده نو په نوم بدلولو سره د شي حقیقت خو نه بدلی کنه الله وای وحل الله البيع وحرم الربا او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و اکل ریبا و اکل مال الیتیم و تولی یوم الزاف رسول الله صلی الله علیه وسلم د سود په کبایر کې ذکر کړي یو دارنګه د سمره بن جندب روایت کې راځي بخاری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماولی د سکسان سکس چا د وینو په نیر کې دی او دی پر راپوري کیږي نو دلته فرښتہ کس ناز دی په دې خوره کې ګټ وای بیا پوښا کوي ما دا سوق دی فقلت ما ذا الذي رايت في النار قال اكل الربا نو داغه کس دی چې سوري خوړه داغه کس دی چې سوري خوړه د بخاری روایت دریم روایت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال لعن رسول الله آکل الربا رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویل د پاچا چې سود خوري مسلم کې راځي سلورم روایت د جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت قال لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا پیغمبر لعنت ویلې په خورون کې د سود باندې پنځم روایت د ابو هرره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الکبائر سبعون اولهن شرک بالله یو د جنت نعمتونه پاغي بهونه زکای مدمن الخمار چې شراب اس کی همیشه واکل الربا سود خوري واکل مال یتیم د یتیم مال خوري ولا قل والديه د والدینو د نافرمان نه هم روایت د عبد الله عبد الله بن عمر روایت قال شپږ دیرش زناګان بدتر تبرانی کی راضی سوال رسم روایت دانس بن مالک روایت خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فذكر امر الربا وعظم شانی نبی اسلام د سود ذکر وکړو نو بیا نبی اسلام فرمایلو چې یو روپۍ وخوړ د سود ناغه د درې درې جناګانو نه بدتر ومن نبت لحم من سعت فی النار اولا بی چا وغه چې جوړ شي د حرامونه نه لایق ده چې پور کې وسوځي لایق ده چې پور کې وسوځي اشبار لسم روایت د برا بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا اسنان و سبعون بابا دسود دواویا څنګه دي ادنا مثلو اتیان الرجل امه لاندې نه دا چې سړی مور سره زنا وکي ولسم روایت د ابو هريره